لزاما و اجل مسمى بعض خلکو اعتراض وکړو چې دا بد عمل خلک چې د الله دشمنان د رسول الله دشمنان د قران دشمنان د دین او درس دشمنان الله دوی باندې عذابونه ولې نه را لېږي لکه د نوح علی السلام د قوم په شان ولی الله نه هلاکي د هود علی السلام د قوم په شان الله ولی نه هلاکي چې مونږ ته هلاک اخلاص شو قران مجید وای د دې دوه خبرې دي یو په الله عذاب زکه نه راولي چې الله مخکې یو خبره کړې ده چې ما دې امت ته پیغمبر را لېږلی دی او هغه پیغمبر چې دی رحمت للعالمین دی د ده د رحمت او د برکت د وجې نه الله وایي چې زه د ده په امت باندې داسې عذاب نه راولم چې ټول جارو کم داسې عذاب پې نه راولم ما مخکې یو خبره کړې ده چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په امت باندې داسې عذاب زه نه راولم چې ټول جارو کم داسې ټک ټوک یو یو باندې برازي خو اجتماعي طور په عذاب نه راولم یو مې دا خبره کړې ده ځکه په عذاب نه راځي او دویمه وجه دا ده که تا وایې چې انفرادي دې په عذاب راشي ابو جهل دې تباه شي دا بل دا بل وی بله وجه دا ده چې د دې خلکو د ژوند ما یو نیټه مقرر کړې ده چې دا سړی به مري خو په پلانې نیټه به مري د نیټې نه به مخکې نه مري نو ما د هر سړي د پاره نیټه مقرر کړې ده نو انفرادي عذاب هم پې نه راولم او اجتماعي عذاب هم پې نه راولم او خیر سره چې هغه انفرادي اجل راشي نو بیا خلاصیږي به نه لکه څنګه چې په بدر کې ابو جهل قیمه شو دا غنه دی امیه ابن خلف هغه والی شو خاص ولولا کلمتون کشرین وی یو خبره ولولا کلمتون کشرین وی یو خبره کما خبره دا داغی صفت دی سبقت چې هغه خبره مخکې بیان شوې ده من ربک د طرفه د ربستانه که دا خبره موجود نه وي چې الله مخکې ویلی دي چې په دې امت باندې زه داسې عذاب نه راولم چې ټولو بېخکندي وکم او ټول له دنیا نه ختم کم که دا خبره نه وي نو لکان لزام نو وی به د عذاب د دوی پورې لازمه لکان انخته نو وی بد عذاب د دوی پورې لزام انخته نو تاسو به وایې چې خا اجتماعي عذاب په ناراضي نو انفرادي دې پراشي دا د ابو جهل سر دې مات کی دا د عتبه سر د مات کی دا د شیبه نو وی و اجل مسمى او نوی اغه نیټه معلومه کاغه معلومه نیټه نوی کنه نو بیا به پی عذاب راغلی وی خو ما نیټه مقرر کړی ده چې دی به د پلانی وخت پوری بیا به اغه وخت کې دی مړ کومه د دې وجې نه سوره طه په ختمېدو دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی یو څو هدایات کوي چې د دې خبرو خیال ساته اصل کې وی رسول الله ته موتات موري فاصبر اے پیغمبر ته صبر وکا علامه په هغه خبرو یقولون چې دوی وی دا خلک چې ستا په شان کې کمی خبرې کوي صبر وکړه ان شاء الله الله به کامیابی درکړي فاصبر صبر وکړه علی ما یقولون پاغه خبره چې دوی یې وایي ا د دوی په مقابله کې دا کوه وسم به او تسبیح وایا پاکی بیان کا د الله بحمد ربک سره د صفت د خپل رب وسبح او پاکی بیان کا بحمد ربک سره د صفت د خپل رب قبل طلوع الشمس مخکې د راختو د نور نه وقبل غروبها او مخکې د پریوتو د نور نه د سبح بحمد ربک پاکی بیان کا سره د صفت د خپل رب د دې دوه مطلب دي یو مطلب دا دی سبحان الله الحمدلله ډیر وایا سبحان الله الحمدلله رور وصله دا وصله و دا چې کم کار کوي وسلې هغه نشي کولی دا وایا کله وایا د نور د راختونه مخکې او د نور د پریوتونه مخکې سحر منځو کې په تسبیحاتو مشغول شه وایا وایا وایا تر د نور راختو پورې بیا چې نور روا مونږ روا شي دوه رکعاته مونږ وکړه څلور رکعاته مونږ وکړه دارنګې مازیګر مونږ دی وکړو په تسبیحاتو شه تسبیحات وایا وایا وایا تر د نور پریوتو پورې وسمبه او پاکی بیان کا به حمد ربک سره د صفت د خپل رب لیکن په قران مجید کې کله دا الفاظ په معنا د مانزه سره راځي ښه پاکی بیان کا سره د صفت د خپل رب یعنی منځو کا خو منځ ته تسبیح او الحمدلله ځکه وی چې منځ کې سبحانك اللهم مشتا او الحمدلله مشتا منځ کا و منځ مخکې درا خطو د انور نشغه د سوي منځ دی وقبل غروبها او مخکې د پریوتو د انور نشي مازیګر منځ دی منځله زور ورکه په مانځه چې کم کارونه کیږي کنه نو دا په بل څه باندې نه کیږي مونږ خو ما وی لوی شی دی او دس نه دی او دس تاسو ویلیو حدیث مبارک کې راځي الوضوء سلاح المؤمن او دس چې دی دا د مسلمان وسله ده لاړ شه سم مسله را پیښه شي او دس وکړه دا او دس چې تهله کم کار کوي کنه نو وسله ده لنه کوي مونږ نن را پوه یو دشمن پسې وسله راوالو بس وسله د چې راواغشته هغه دې بچ کو کني ورنه چې هغه د سره ظلم کوي او ته ورته لږ وسله نه رالې د خدای ګرفت پر را روان دی او داسې پکړ به کوي چې بیا به خلاصي نه وي خو مونږ هلته کې جلتي وکړو د تسبیحات وایه او الحمدلله وایه مونځ کوه خا ومن ومن انا الليل او په بعضی وختونو د شپې کې ومن انا الليل او په بعضی وختونو د شپې کې فسبح ته پاکي بیان کړه الله د پاره مراد ته څه دی مونځ مونځ کوه نو په بعضې وختونو د شپې کې لکه ماښام مونځ شو ماسوتن مونځ شو دا کوه خ و اطراف النهار او په طرفونو د ورځې کې د ورځې په طرفونو کې مونځ کوه دروازې په طرفونو کې دروازې طرفونه سو دي سدي د دې دوه مطلبه اول او اخر اول او اخر نو اول طرف کې سي د سبي مونس اخر سوي د مازیګر مونس دا خو مخکې بیان شو چې قبل طلوع الشمس و قبل غروبها لیکن د تاکید د پاره دوباره بیا بیان کو و اطراف النهار یو په طرفونو دروازه کې ځنې خلک وای چې نه اطراف ټکی راغلی دی جمع ده دروازه درې طرفونه دي ښه خلک وي ورځ دوه حصې ده دوه یو د سبۍ د راختونه شریعت کې ورځ د سبۍ ختونه شروع کیږي د سبۍ د راختونه ورځ شروع شي تر د استوا پورې استوا نه ده ده بیا چې زوال شي دا بل طرف شروع شو دویمه حصه شروع شو تر د غروب د نور پورې نو مطلب دا دی چې په اطرافو د ورځې کې چې اوله حصه شروع کیږي الته مونځ وکړه بیا چې خیر سره دویمه حصه شروع کیږي نو د دویمې حصې په طرف کې کوه نو د دویمې حصې طرف سره بعد زوال د ماسپښین منځو دا وکا او یوې اخر دی چې هغه د مازیګر منځ دی لعلک ترضا شاید چې ته خوشاله شي چې دا منځونه کې کنه نو الله به د باندې تاسو بارانونه د رحمتونو وکي د کامیابو بارانونه چې بیا به خوشاله یو بل دا دی ما او تا ته خبره ده چانه تمه مکوي وای د پلانی سره دا نشي دی وای د دې پلانی دانه بچی دی وای د پلانی د سکور دی وای د پلانی دانه مال دی وای الحمدلله چې نن الله خپل کتاب ته کینول او دا څومره دولت ته دا دولت د خلکو د دولتونو نه غریخه اوچت لا ولا تمدن او خامخا ته مه اوږدوه عینیک دواړه سترګې ستا الی ما هغه شي ته متعنا به چې موږ فایده رسولې ده په هغې سره ازواجا قسمونو ته منهم د دې کافرونه دا یهود دی او دا بل دی او دا بل دی هغه شی څه دی زهرت الحیات الدنیا چې هغه د ښایست د ژوند د دنیا دا ټول امتحان د امتحان لنفتنهم چې مونږه امتحان کو د دوی فيه پدې کې ورزق ربک او هغه حلال رزق درفستا خیر نغه ډیر خدی و ابقا او همیشه دی یو صبر کوه په مصائب باندې د مانزه اهتمام کوه خو یوازې دا نه و امر اهلک او امرو که د خپل کور خلکو ته به صلات د مانزه مانزه دغه کوه کم خلک چې د قابل د جمعي هغوی جمع لره پاسوه کوم خلک چې قابل د جمع نی هغوی راپاسوه چې شا به منځونه وکړي ته چې سار روزې او نارینه کم کسانی هغه راپاسوه ځان سره راوله چې کمی زنانه دی هغه پاسوه وې شا به زه منځله ځم تاسو مونځ وکړئ چې واپس راشئ وګورئ چې دغه یې کړی دی که نه مونځ یې کړی دی که نه وامر اهلک امر وکړه د خپل کور خلکو ته بالصلات د مانځه خو داسې نه چې بل ته وې او په خپله نه کې واستبر او ته ځان صبر کا رابن کا علیه په دې مانځه ستانه مطالبه غواړي د اعمالو د ښه چې اعمال کوه تانه د دې مطالبه نه ده چې ما له رزق پیدا کو یا ځان له رزق پیدا کو یا بچو له دا رزق پیدا کول دا زما کار دی نه ته غنم پیدا کولی شي نه ټیپر پیدا کولی شي نه جوار پیدا کولی شي لا نسألک رزقا منګه سوال نه کوستانه د رزق نحنو نرزقک منګه رزق در کو تا ته ولا عاقبت او اخری کامیابی چې دا ولا عاقبت او اخری کامیابی ا د چا د پاره ده لتقوا هغه د پاره د تقوا او د پرهیزګارۍ ده چې چا کې تقوا او پرهیزګاري وي شکوه ده زمونږ د دې خلکو نه تمه پیدا شوه چې دا مړه اوس به خبره ومني په منځ کې دوی یو بله خبره وکړه دا تا نه چې مونږ دا مطالبې کوو چې دا کار را لوکه دا کار را لوکه دا ولې نه کې صفا مروه راله ولې نه سره کې دا غرونه زمونږ نه ولې نه په شا کې هغه قصی نیکه راله ولې نه را ژوندې کې وقالو اوې دې کافرو لولا یأتینا ولې دا پیغمبر راتلنه کوي مونږ ته بی آیت ان په یو نخه نشانه من ربه د طرف د خپل ربنا یا خدایم دسه دسه کا د خپل رب د طرف نه دی پیغمبر تاسو ته سونه نشانه بیان کړي د دین لوی نشانه چرته ده رسول الله نه کتاب ویل دي نه خط لیکي نه بل سکی او تاسو ته د تورات د منځ نه خبرې کوي د زبور د منځ نه د خبرې کوي د انجیل د منځ نه د خبرې کوي په تورات کې داسې مسله ده په زبور کې داسې مسله ده په انجیل کې داسې مسله ده دا د کم ځای نه بیانوي خو معلومیږي دا خبر ورته الله کړی دی که نه والله چې چا د خبر وکړي پیغمبر دی بل دا دی تاسو تورات په خپله راوړوئ زبور په خپله راوړوئ په هغې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفتونه بیان شوي دي ګورې دې خلکو ته دونه مکمل معلومات وو که ستاسو خیالي په بخاری کې اول ورځ یو واقعه تېره شوه په یمن کې یو مسلمان دی صحابي او خلکو ته بیان کوي یو سړی د تورات ډېر لوی عالم او د انجیل په یمن کې نو دا د تورات او د دې انجیل عالم وته وی یروره دا ته چې کوم خبرې کې د خپل پیغمبر کدا خبرې حقي نو د هغه پیغمبر د وفات درې ورځې شوي دي چې هغه درې ورځې مخکې د دنیا نه تللی دی وره دونه دوی ته معلومات او چې په پلانی تاریخ به دی دغه کیږي دنیا نه رحلت کوي هغه بیا هغه کس چې دی بیا د رسول الله سره هغه د صحابي سره روانم شو په لارې خبردار هغه چې پیغمبر سم دنیا نه تللی دی نو ما به دون هغوی ته پته لګېده نو بس د دې نن لوی نخې چرته دي اولم تاتهم آیا نه دی راغلی دی خلکو ته بینتون هغه ښکاره دلیل ما هغه فی الصحف الاولا چې هغه دي په هغه صحیفو اولو کې بیا دا دی پیغمبر مې د تذکر او لګو چې سبا بیا عذر نه کوي جاړې نه شي مونږ نه پویدلو ولولا ان اهلکناهم کشر دا خبره نه وي چې کومنګ هلاک کړي وي دوی بعذاب په عذاب من قبله مخکې راتلو د پیغمبر نه پیغمبر مې وته نه وی را لېږلی او په دې بدعملو مې دوی هلاک کړي وي نو دی به بیا چړا کول او عذر به کو چې یره به تا مونږ ته پیغمبر ولې نه را لېږه نو دا پیغمبر مې ځکه راولېږه چې عذر یې ختم شي لقالو نو دی به ویلې ربنا ای زمونږ ربه لولا ارسلت الینا ولې تا راونه لېږه مونږ ته رسولا پیغمبر فنتبع آیاتک چې مونږ تابعداري کړې وې د آیاتونو ستا من قبل ان نزل مخکې د ذلیله کېدو زمونږه ونخزا او د شرمېدو زمونږ نه کافر وبوي نعوذ بالله وای زه خیر دې لک صبر وکې د زمانه یو حادثه براشي دا پیغمبر به ختم کی الله وی قل تو توایا کلن هر یو که تاسو زمونږ انتظار کوي د ختمېدو مونږ د دې انتظار کوو چې کله به الله مونږ ته حکم کوي چې د دې کافرو دا سټونه وهي قل تو توا یا کلن هر یو متربص انتظار کون کې دي تاسو زمونږ انتظار کوي مونږ تاسو انتظار کوو چلو فتربصو تاسو زمونږ انتظار کوي کافرو به وی لاړل دا مسلمانان غلط شو پیغمبر نعوذ بالله دا لاړ غلط شو صورت ختم شو سپارم ختم شو خان وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجعل آخرتنا خيرا من الأولى دعوك يا الله يا الله خپل فضل کرم په من باندې وکي رب تمام مشکلات د دنیا او د آخرت په سمنګ حل کړي رب خپل فضل او خپل کرم په من باندې وکړي رب خپل توفیق زمونږ سره شامل حال کې د خپل عظیم کتاب پوی را پراته راکی د خپل خوک پیغمبر علی السلام په حدیث هم رب پوی کی خاص کر دا کتاب شروع کړی دی مونږ ډیر کمزور یو رب دی باندې صحیح مونږ پوی کی د قران او د حدیث اتباع رب زمونږ نصیب وګرځي زمونږ تمامه زندگی رب د خپل عظیم کتاب تابع وګرځي رب د دې خیر او د دې برکت مونږ له دنیا کې هم راکړي د مونږ کورانو بچو ته هم ورکړي پر د قیامت امر به د عظیم خیر نه ته موږ ما محروم وي خپل ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دې سره ډیر خو کې الله دوی له د دې راتلو د دې کې نستو دنیا کې مل الله اجر ورکړي آخرت کې مل الله اجر ورکړي سره موږ الله په خپل بچو باندې خوشاله کړي الله ولا په حلال کاروبار کې خیر برکت د زړه سکون اطمینان نصیب وګرځي سره زمونږ الله د هر قسم پریشانو حادثو نه حفاظت وکړي بیمارانو تم دعاګانې وکړي چې د اهل اسلام سونه بیماران دي رب ته وته شفا کامله ورکړي خاص کر ملګری بیماران دي د ملګرو کورونو کې بیماران دي خو ته دعاګانې وکړي وصلی الله تعالی